الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه نمضي إن شاء الله في خلق المجاهد كتاب شاء الحديث مجموعة شروكه بغينا ما في شغل شروكه یو بل موضوع چې هغه په فصل کې د عقیدې د درسونو موضوع ده که چون هغه بېځای ملګرو یاده کړم نو هغه موضوع باندې مختصر طور باندې خبرې کوو بیا انشاءالله د خلق المجاهد مجموعه شروع کوو تیر درسونه کې موږ تاسو ورونو ویلې د ولایت د حصول طریقه موږ تاسو ویلې چې په کومه طریقه باندې انسان د الله ولی جوړیږي چیرته چې د ولی لفظ ذکر شي بالعموم خلکو ته د کراماتو مسله هم مطرح کیږي دا چې کرامت څه دی او څنګه صادریږي او د چا نه صادریږي او حقیقت یې څه دی دا به موضوع یي په دې باره کې به انشاءالله تعریف هم اخلو کرامت موضوع هم لکه ډېرې نورې داسې مسایل یا موضوعګانې د افراط او تفرید شکار دي بعضې خلک دومره افراط کوي چې د کرامت په نوم باندې د سره څه شی مني نه انکار پې کوي او بعضې خلک د کرامت دایره دومره وسیعه کوي چې هر حرکت او د هر چا نه چې حرکت صادرېږي نور دې ته نه ګوري چې دا د چا نه صادر شوی علیکم السلام هغې ته کرامت وایي نو کله چې تعریف واخلو انشاءالله تعریف سره د یو موضوع تشخیص کیږي تعیین کیږي اول کرامت ورونو په قرآن هم ثابت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو هم ثابت دی او په تاریخي واقعاتو باندې هم ثابت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کرامتونه صادر شوي دي په قرآن کریم کې هم بعض آیاتونه داسې آیاتونه دي داسې واقعات چې د هغې نه د کرامت استنباط کیږي یا ظاهریږي لکه تاسو وګورئ په قرآن کریم کې د مریم علیه السلام قصه او زکریا علیه السلام قصه چې چېرته ذکر کیږي مریم علیه السلام خپله یو مصلا درلوده نیکه ښځه وه، دینداره ښځه وه، عابده ښځه وه. د عبادت لپاره یې خپله یو مصلا، د مانځه لپاره یې خپله یو مصلا درلوده، یو ځای یې درلودو چېرته چې به هغې عبادت کولو، خلوت به یې کولو. نو زکریا علیه السلام یوه ورځ د مریم مصلا ته ورځي، ګوري چې داسې میوه پرته ده چې هغه میوه د هغه موسم میوه نه ده او پخوا زمانه کې خو د اوس زمانې په شکل باندې حالت هم نه دی چې وسایل مواصلات دومره زیات وي او تیز وي د تیارو په شکل یا د ریلګاډو په شکل باندې چې د یو وطن نه بل وطن ته میوه ورسیږي او یا داسې وسایل لکه اوس د اوړي میوې ژمي ته خلک ساتي د وسایلو په ذریعه باندې یخچالونو په ذریعه باندې او د ژمي اوړي ته نو په یو دښته او یو صحرا یا لرې پرته وطن کې د ژمي میوه که انسان ته په اوړي کې یا د اوړي میوه انسان ته په ژمي کې ملاویږي یقینا چې دا خارق العاده کار دی نو زکریا علیه السلام چې کله مصله ته داخلیږي هغې سره داسې میوه ویني چې د دې موسم نه ده نو زکریا علیه السلام پوښتنه کوي ان لکه ان څنګه د آیات لکه هذا دا میوه دی د کومه کړې ده هغه ورته په جواب کې څه وایي قالت هو من عند الله هذا قالت هو من عند الله ان الله قالت هو من عند الله هو من عند الله والله ان الله يرزق ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا د الله د طرف نه ده او الله رب العزت چې چاته وغواړي بغیر د حساب یعنی بغیر د ګمان نه ورته رزق ورکوي هماغه و چې زکریا علیه السلام اولاد نه درلودو زکریا علیه السلام ته په زړه کې دا خبره ور وغورځېده چې هغه رب چې مریم علیه السلام ته غیر موسمي میوه په بل موسم کې ورکولی شي نو ما ته سره دی زړبوتوب چې زه زوړ هم یم د اولاد د انجاب قدرت اوس نه لرم ما ته الله راکولی شي نو د الله نه دعا وغوښتله او همغه وخت چې الله رب العزت ورته په په زوړ عمر کې په تیر عمر کې چې دی هغه د د د دې عمر نه عادتا په هغې عمر کې انسان اولاد نه پیدا کیږي عقیمي الله رب العزت ورته اولاد ورکړو هذا القیاس د نبی علیه السلام زمانه کې وګورئ د صحابه کرامو نه کله چې یو خبیب رضی الله عنه بندي و د کفارو سره کفارو بندیخانه کې اچولی لاس او پښې یې ځولنې دي کله چې مشرکین ورته راځي ګوري چې هغه ته مخې ته د مدینې منورې انګور پراته دي دا یو کرامت و ځکه هغه د دښمن په لاس کې چا ورته راوړل بل هغه انګور د مکې مکرمې په مارکیټ کې هغه وخت موجود نه و هغې ځای په باغونو کې موجود نه و میوه د هر وطن معلومه وي د لارې د یثرب د مدینې منورې انګور د خبیب رضی الله تعالی عنه مخې ته پراته دي نو دا کرامت دی چې په حدیثو باندې په تاریخ باندې ثابت شوی دی د نبی علیه السلام په زمانه کې یوه واقعه ده خو صحابي نوم مې رانه هیر دی چې د نبی علیه السلام صحبت ته او درس او حلقې د علم ته د شپې راځي کله چې واپس وځي هغه وخت کې وسایل نه و د رڼا مخې ته یې رڼا روانېږي دواړو صحابو کله چې خپلو کورونو ته رسېږي يو بل نه جدا کېږي، رڼا هم ورسره تقسيمېږي، يوه د يوه مخې ته روانه وي، بله د بل مخې ته روانه وي، نو دا کرامت دی. هذا القياس ډېر داسې کرامتونه دي چې صحابه کرامو په زمانه کې صحابه کرامو ته ظاهر شوي دي او هغه په صحیح روایاتو باندې تسجیل شوي ثابت شوي دي تر اوسه پورې کتابونو کې موجود دي دلائل النبوه د امام بیهقي کتاب دی په هغې کې اکثره دغسې واقعات د کرامتونو ذکر شوي د تابعینو د دور د صحابه کرامو د دور د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه قصه په تیر درس کې دوه قصې تاسو واورېدلې چې د حیواناتو ته د هغې خبرې ور فهمول دا یو کرامت دی اوبه هغې ته درېدل تر څو لاره ورکړي دا یو کرامت دی نو دا ټول په حدیثو باندې ثابت دي د کرامت نه څوک انکار نشي کولی بعض خلک نیک نیت لري د نیک نیتۍ په وجه باندې د بعضې حقایقو نه ځان منکروي ځکه یوې ډلې د مسلمانانو د کرامت په نامه باندې دومره توسع کړی دی چې د عقیدې د په باب کې د شرکیاتو او د بدعاتو مرتکب کیږي په دې نامه باندې چې دا کرامت دی او دا د الله ولی دی نو بعضې متحمس مسلمانان چې د عقایدو په باب کې ډیر پخته وي یا ډیر زیات عمل ورباندې کول غواړي هغه د دې په خاطر باندې چې د نورو ټولو بدعتونو لاره ونیسي شرک د شرک دروازه بنده شي د یو مسلم حقیقت نم انکار کوي خو دا علاج نه دی دا حل نه دی کم کار چې په حدیثو په نصوصو شرعي باندې ثابت شوی وي هغه ثابت دی د هغې ثابتول پکار دي د هغې نه انکار نه دي کول پکار بلکې د هغې حقیقت خلکو ته بیانول پکار دي نو اوس تعریف دی کرامت اخلو چې کرامت څه ته وایي مختلف الفاظ باندې علماو د کرامت تعریف کړی دی یو تعریف یا یو تعبیر دا دی چې الکرامت امر خارق العاده يرحمكم الله أمر خارق العادة يصدره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين تثبيتا له وتأييدا ولیکل شو شانه چې پاتې او بیا وروسته ولیکي دا تعریف د کرامت تعریف دی امر خارق العاده داسې یو کار چې هغه څیرونکی خارق وایي څیرونکی څیرونکی د عادت وي یعنی هغه کار چې فوق العاده د عاداتو نه فوق العاد ده د عادت نه پورته یي عادتا هغه کار څوک نشي کولی لکه د مریم علیه السلام قصه هم وکوله چې مریم علیه السلام ته داسې یوه میوه چې د ژمي میوه وه هغې ته په اوړي کې میلاو شوه د ژمي میوه په اوړي کې په هغه زمانه کې د مریم علیه السلام په زمانه کې هغه یو داسې کار و چې امر خارق العاد ده د عادت نه بالاتر کار و خو که اوس وخت کې د وړي میوه موږ او تاسو چې په کوم مناطقو کې اوسېږو یا په ښاریاتو کې څوک اوسېږي د وړي میوه ورته په ژمي کې پرته دا خارق العاده کار نه دی ولې نه دی ځکه چې اوس په بازارونو کې تقریبا دولس میاشتې کال دولس میاشتې د ټولو موسمونو میوې اوس پیدا کیږي خرڅیږي لوی لوی مستودعات یا سټور یخ هغه سټورونه ورته جوړ شوي دي د اوړي میوه راخلي ایږدي یې او تر بل موسمه پورې هغه خوندي ساتل کیږي کله چې د موسم میوه ختمه شي بیا یې بازار ته خلک عرضه کوي نو دا امر خارق العاده نه دی خو د مریم علیه السلام په زمانه کې دا امر هم د کار خارق العاده کار و ځکه چې په هغه وخت کې دا وسایل نه وو په اوس په اوس وخت کې که په یو ځای کې یو دمکه وشي انفجار وشي په امریکا کې موږ تاسو دلته افغانستان کې ناست یو د دې خبر موږ تاسو ته په همدغه لحظه باندې یو ملګری ووایي یو څوک ووایي یعنی اوس وخت کې که داسې خبر اورېدل دا کرامت نه دی ولې نه دی موجود دی هر هغه کار چې د انسان د وس نه تیری د وسایلو نه بغیر د وسایلو نه هغه انسان ته حاصل شي هغې ته کرامت ویل کېږي هر هغه کار چې تحت الوسائل د وسایلو لاندې یو کار وشي که هغه هر څومره د انسان د قدرت نه بالاتر کاري هغې ته کرامت نه ویل کیږي ځکه کرامت هغه کار دی چې امر خارق العاده چې د عادت نه بالاتر یې د عادت نه وتلی دا ټول کم کارونه چې په وسایلو باندې اوس کیږي ته څومره وسایل چې اوس د تاسو ټکنالوژي ګورئ د لورې نه د یو مرکز عکس اخیستل شوی دا کرامت نه دی په وسایلو باندې کامري دي یا نو د لحظې لحظې خبرې د دنیا د یو سر نه بل سر ته رسیږي دا کرامت نه دی وسایل دي تلویزیون دی رادیو ده انټرنیټ دی خبرونه هر ځای ته رسیږي نو هر هغه کار چې خارق د عادی و ما فوق الاسباب د سبب نه پورته بدون د سبب نه صادر شي بدون د سبب نه یو کار وشي نو هغې ته هغې ته څه ویل کېږي هغې ته کرامت ویل کېږي دا یوه خبره شوه چې کار څنګه یي خارق العادت یي د انسان د قدرت نه پورته یي دا یو دا شروط دی د کرامت دویم دویم شرط یصدره الله تعالی دا بل شرط شو چې صادروي څوک یې صادروي الله رب العزت یې صادروي دا دی تعریف د کرامت د شروطو نه دی چې صادرونکی به د کرامت د یو ولي نه دا صادرونکی څوک الله یي نو په دې دوم شرط نه دا خبره معلومه شوه چې کرامت د ولي په لاس کې نه وي کرامت د ولي په لاس کې نه وي او د کرامت او د معجزې ترمنځ اساسي فرق هم دغه دی چې معجزه هم امر خارق العاده وي خو الله رب العزت ورکړي چا ته یې ورکړي خپل نبي ته یې ورکړي د هغې په قدرت کې هغه ورته سپارلي او هغه په هغې کار باندې خلک تحدي کوي چیلنج کوي یې خلکو ته یې ښیي چې زه نبي یم څوک ورته چې ته نبي موږ ته وښیه څنګه نبي هغه په هغه ساعت باندې ورته ښیي نو څوک چې داسې کار کوي هغې ته څه وایي معجزه وایي او معجزه غیر د نبی نه بل چاته نه ورکول کیږي او کرامت صادریږي د الله د یو ولی نه خو د ولی په لاس کې نه وي ولی په خبر هم نه وي ولی دا قدرت نه لري چې یو کس ورته راشي که ته دومره د الله ولی ځه ماته یو کرامت وښیه او دی په هغه ساعت باندې ورته وښیي دا کار ولی نشي کولی دا کار څوک کولی شي څوک یې کولی شي الله یې کولی شي او که څوک دا کار وکوي په انسانانو کې هغه به څوک وي هغه به پیغمبر وي او اوس پیغمبران شته پیغمبرانو لاره بنده ده نو که اوس څوک دا کار وکوي هغې ته څه ویل کېږي هغه به بیا وروسته دا خبره کوو اوس هم داسې خلک شته چې دا کار کولی شي وایي درته وایي زه د الله ولي یم یا فلانی لوی ولي دی زه وښیه د ولایت دی خپله وښیه یو شی درته وکوي یو داسې امر خارق العاده وکوي او دا شته کېږي نو دا کار خو نبی کولی شي د نبیانو دروازه اوس بنده ده نبیان اوس نه راځي نو دا نه نبی دی ځکه چې نبیانو دروازه بنده ده نه ولی دی ځکه ولی نه دی چې د ولی په لاس کې کرامت دی ولی په لاس کې نه وي بلکې هغه یې الله رب العزت صادروي دا دومه خبره شوه دریم شرط څوک چې دا کار کوي هغه د هغې کار ته صالح کار ویل کېږي او څوک چې د کار کوونکی هغې ته صالحین ویل کېږي صالح هغه چاته وایي بنده چې د الله رب العزت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اوامر په ځای باندې راوړي او د ټولو نواهي نه ځان ساتي او خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر جوړوي د هغه هم په تفصیل سره موږ او تاسو په تیر درس کې دا چې انسان څنګه د الله ولی جوړیږي په هغې کې هم هر څه ویلي دي که یو کار امر خارق العاده صادر شي څوک خپله صادر نه کړي بلکې صادر شي د یو کس نه صادر شي دا کار هغه کس ته به ګورو چې هغه کس په شروطو د ولایت باندې برابر دی او که نه د فرایض او واجباتو ادا کوونکی دی او که نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر دی او که نه که چیرته د خارق العاده کاری بیا صادر شي د خپله نه صادر کړی بلکې صادر شي دا پرې خبر هم نه وي او بیا دا کس د چا نه چې صادر شو دا په شریعت باندې برابر نو دې ته موږ څه وایو بیا کرامت وایو خو که چېرته صادر شي او د چا نه چې صادر شوی وي هغه کس جمع مانځه ته نه ځي دې ته کرامت موږ تاسو ویلی شو مسلمان به یې کېدای شي خو ترک د جمع دا واجب دی ترک د وجوب باندې انسان فاسق کېږي یو سړی دی ګیره خري ګیره نه لري ګیره واجب ده د نبی علیه السلام حکم دی امر دی امر چې څوک نه مني په ترک د امر سره انسان فاسق کېږي یو کس دی نشه کوي چرس وهي چرسي دی بنګي دی او د هغې نه یو داسې کار صادر شی هغې ته کرامت ویل کېږي ولې نه ویل کېږي چې ځکه دا څنګه دی صالح نه دی یو کس دی د هغې نه یو داسې کار خارق العاده کار صادریږي خو چې ګورو هغه د جهاد مخالف دی یا د کفارو په صف کې ولاړ سړی دی یا جهاد نه کوي بلا عذر شرعي عذر یې موږ ګورو چې کوم عذر نه لري او داسې کار ته نه صادر شي نو هغې ته کرامت نه ویل کیږي ولې نه ویل کیږي چې ځکه چې د انسان د چا نه چې صادر شوی دی دا څنګه دی صالح نه دی د فاسق انسان نه کرامت نه صادریږي درېیمه خبره څلورمه خبره په کرامت کې تثبیتا له و تأییدا دا صادریږي ولې هېڅ په خاطر باندې صادریږي د دې په خاطر باندې تثبیتا له تثبیتا له د دې نیک بنده د ثابت قدمۍ په خاطر باندې و تأییدا له د ده د تأیید په خاطر باندې کله انسان د الله د نیک بنده تأیید ته ضرورت لري کمک او نصرت ته ضرورت لري مثلا دښمنان یې مړ کول غواړي محوه کول یې غواړي انسان سره دومره قدرت نه مثلا په دې ځنګل کې چېرته مجاهدین او کفار راشي د ټانګونو سره راتګ دلته را غواړي راتګ غواړي په کم طرف باندې چې مجاهدین دي په هغه طرف باندې د دغه طرف نه یو دم سیل پې ورشي سیلاب پې ورشي د سیلاب ورتګ د هغې د ټانګونو او د هغې د فوجونو لاره ونیسي او د هغې سیلاب نه هغه وتښتي دا یو امر خارق العاده دی او که نه دی د مجاهد په لاس کې دا شته چې سیل راولي سیلاب راولي نه دی سیلاب راغی خارق العاده کار وشو دا مجاهد نه دی راوستلی څه شی څه لوښي خو یې نه دي تش کړي چې دا اوبه په دوی باندې ورغلې راغللې د غره طرف نه اوبه راغلې زیاته اوبه صادر شو بل طرف ته چې ګورو چې دا ولې د چا طرف نه چا نه صادر شي کم طرف نه راغی مجاهدین مجاهدین یقینا په مجاهدینو کې د الله ولیان شته دي ځکه صالحین دي په شریعت باندې برابر خلک دا ولې کیږي دې دپاره کېږي تاییدا له د دې د تایید په خاطر باندې قوه ورباندې را روانه وه دوی سره دومره وسایل جنګي نشته چې د هغې مخه پرې ونیسي الله رب العزت ورته د دوی د تایید په خاطر باندې سیلاب ورته راوستلو نو دا کرامت شو و تثبیتا او د دوی د ثبات قدمۍ دپاره ډېر داسې متزلزل خلک یي په مجاهدینو په مسلمانانو کې کله چې د کفارو د ټکنالوژۍ ته ګوري یرحمکم الله نو هغه متزلزل شي چې د دې زور څوک لري د پاسه ټانګونه د ځمکې کې ټانګونه او د پاسه تیارې دي او داسې تیارې چې د هغې سره هېڅ موږ سره ضد هم نشته دی نو الله رب العزت کله کله داسې یو کرامت صادر کړي نو هغه ضعیف الایمان مسلمانان مجاهدین د هغې زړونه تأیید تثبیت شي ثابت قدمه شي چې یقینا په اسبابو باندې نه ده چې الله رب العزت وغواړي ما فوق الاسباب الله رب العزت ستا ستا دښمنان ته شکست ورکولی شي دغه اخرنۍ خبره کې یوه خبره ظاهریږي یوه فایده ده پکې هغه دا ده چې بعضې خلک دا انتقاد کوي څوک چې یا کرامت نه مني یا د کرامت کې افراد کوي د په نه منلو کې نو هغوی وایي چې دا کوم هغه چې تاسو بیانوئ کرامتونه چې مجاهدین بیانوي دا کرامتونه د صحابه کرامو په وخت کې ولې نه کېدل نو د هغې د اخرنۍ کلمه چې ده یا د اخرنۍ لفظ چې دی اخرنۍ لفظ دی دغه شی افاده کوي چې تثبیتا له و تأییدا د کرامت راځي د تثبیت لپاره ثابت قدمۍ لپاره صحابه کرام ایمانونه متزلزل نه وو نو د دې په خاطر باندې په هغه زمانه کې کرامتونه هم ډېر کم وو ځکه چې کرامت راځي دې په خاطر باندې چې چې انسان مسلمان ثابت قدمه شي صحابه کرام بغیر د کرامتونو نه ثابت قدم وو نو څومره چې زمانه د فتنو طرف ته ځي د انسان ایمانونه متزلزل کیږي کمزوري کیږي د ایمان له نګانه انسان کمزوري کیږي نو د دغه کمزورتیا د په دغه کمزورتیا کې د مسلمان د تایید لپاره الله رب العزت ته بعضو نیکو خلکو نه داسې کرامات صادروي چې د هغې لارې پیروان ثابت قدمه شي چې یقینا زموږ لاره حق لاره ده کله انسان د شک د شکوک او د شبهاتو شکار شي ګوري چې علما د دوی مخالف دي په مخالفه ډله کې ولاړ دي واعظین دي عابدین دي نیک خلک دي ووړ او زوړ ټول په یوه طرف کې ولاړ دي او کم تعداد یو څو ځوانان یې هغه مخالفت کوي نو کله انسان ته شک پیدا شي چې کېدای شي دا ما لاره غلطه وي نو الله رب العزت ورته تأییدا له و تثبیتا له یو کرامت وښیي کله د شهیدانو د شهادت په وخت کې کم کرامت ظاهر شي خوشبويي ترې نه لاړه شي یا کله په په ورځو ورځو په سخت ګرمي موسم کې چیرته چې مړی په څو غنټو کې خرابېږي دی په ورځو ورځو په میاشتو نه خراب شوی تأییدا له و تثبیتا په دې سره د انسان زړه نور قوي کېږي چې یقینا کومه لاره چې موږ نیولې دغه لاره صحیح لاره ده کله کله د داسې عملیاتو د کامیابۍ چې هلته تصور هم نه کېږي چې مجاهد دغه ځای ته ورسېږي الله رب العزت دا کار وکوي نو د دې په خاطر باندې هغې ته تثبیت او تأیید حاصل شي دا د کرامت تعریف دی اوس ورونو که یو کس وایي که یو کس وایي مثلا د ډېرو الله د اولیاو په باره کې کیسې دي اساطیر دي مشهوره شوي دي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه یا جنید بغدادي رضی الله عنه یا رحمت الله علیه دغه خلک دې شک نشته چې د الله تبارک وتعالی ولیانو دغه خو قصې څنګه قصې قصه چې کله راشي دغه قالب ته یې واچوه وایي چې فلان عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه روان و مخې ته بحر راغی په دې بحر کې هغه سره هیڅ شی نه و چې لاړ شي نو ونې ته یې وویلې ونې ته یې حکم وکولو چې راکټ شه او کښتۍ جوړه شوه هغه کټ شه ټوټه ټوټه شوه او وروسته د هغې نه کښتۍ ترې جوړه شوه، بیا د هغې نه وروسته دوی پکې کېناستل. دا اوس کرامت بلل کېږي؟ کرامت دی او که نه دی دا؟ ولې نه دی؟ ځکه چې دا دا باید الله نه وغواړي، یعنې د الله په امر سره ونه ټوټه او کښتۍ جوړه کړي. یعنې نه دا چې دا یې خپله وکوي، د ده په لاس کې نه وي، ځکه که دا کار کولی شي، دا کار څوک کولی شي په نیکو بندګانو کې؟ که څوک یې وکړي، یا به څوک وي؟ هغه به نبي وي، پیغمبر وي. او بغداد جنید بغدادي رحمت الله علیه یا عبدالقادر جلانی رحمت الله علیه هغه څنګه دی هغه هغه نه دی الا په یو صورت کې کیږي دغه سکار په یو صورت کې کیږي چې انسان دعا وکړي دی الله نه وغوړي دعا الله ته کوي چې مسبب الاسباب ته یا رب ما ته لاره جوړه کړه د لارې جوړېدلو په صورت کې یو داسې کار وشي نه دا چې دا خپله دی ونې ته مخاطب شي داسې یو کار وکوي چې لکه علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه ورېځې یا اسمان ته ونه وي چې راوورېږه څه وکول صلات حاجت یې وکولو دعا یې کوله کوله یې کوله تر دې پورې چې الله رب العزت یوه ورېځ ټوټه راوړله کله چې سمندر او بحر او دریا ته ورسېدلو نو هغې ته یې داسې ونه ویلې چې لاره راکه یا ودرېږه نه بلکې لاړو مونځ یې وکول الله ته یې زارۍ وکولې چې حتی هغه الفاظ چې په کومو الفاظو باندې د الله اسما او صفات یې شفیع وګرځول یا علیب یا قدیر یا رحیم وروسته د هغې نه وی چې ستا جند یو ستا لشکر یو ستا په دشمن پسې راوتلي یو رب هغې ته دې لاره ورکړه ربه موږ ته مسبب الاسباب یې موږ ته سبب جوړ کړه وروسته د هغې نه بسم الله الله اکبر په اوبو په اوبو باندې راتېر شو الله رب العزت اوبه ورته منجمدې کړې صحیح شو نو که یو سړی داسې ووایي یا د چا په باره کې د یو ولي په باره کې دا خبره مشهوره شي چې هغې داسې وکول د قالب ته واچوه چې که هغه داسې کار کړی یا په دې قصه کې داسې خبره وي چې هغه دا د لمر ته یې ویل چې راکوز شه لکه د تبریز په نوم باندې کوم ولی تیر شوی دی ملتان تبریزي دی که څوک دی که ملتان شمس تبریزي چې ورته وایي هغې په باره کې وایي په کوم ځای کې وایي تلو چا نه کوم هغه ورسره وه چرګه ورسره وه چا ته یې ویل چې دا راته پخه کړه دا نه یې پخوله چا ورته هغې اخین ورته ویل چې راکوز شه لمر راکوز شه او هغې ورته کباب شه دا چرګ نو ما عجیبه ده دا هم د غوښې دی چرګ هم د غوښې دی دا نه کباب کېږي هغه کباب شو او بیا د کائناتو یو عظیم شی چې یو سیاره ده مکمله هغه د ده په قدرت کې ده چې دا یې راکړي دا پیغمبر هم دا کار نه دی کړی نو چاته چې علم شرعي موجود وي کرامت تعریف ورته موجود وي په هغه ساعت باندې پوهېږي چې ولی داسې نشي کولی شي حکم یو شي ته وکړي دا کار که کوي په نیکو بندګانو کې هغه څوک هغه نبي او نبي هر کار نشي کولی بلکې د انبیا کرامو یو مشخصه معینه معجزه ورته ورکړل شوي چې د هغې نه علاوه بل کار نشي کولی موسی علیه السلام ته الله رب العزت څه شی ورکړي وو عصا یې ورکړې وه په هغې کې وه د عصا نه علاوه که یو وسپنه وه یو بخارۍ ده یو لرګی ده یو بل د هغې کې هېڅ هم نه شوی کولی صرف همدغه یو دا یوه دا یې کرامت دا یې د هغې معجزه وه نو که چېرته داسې قصه په کتابونو کې لولئ یا یو چا په د ژوندیو خلکو په باره کې دا راځي چې فلان ته زه ورغلم فلان موږ ته داسې وکول نو دا د الله ولی دا کرامت نه دی ځکه کرامت نه دی چې کرامت د انسان په لاس کې نه وي بله خبره ورونو د ډېرو خلکو په باره کې ویل کېږي او ډېر داسې دي چې په مشاهده باندې ته ګورې چې یو کار وشي خارق العاده یي مثلا تاسو به یا لیدلي وي یا به مارویدلي وي او که نه د نجومي په نوم باندې پاکستان کې دا نجومیان ډېر دي نجومي ورته ویل کېږي په عربي کې یا په حدیث کې هغې ته کاهن ویل کېږي کاهن دا کاهنان څه کار کوي د چا شیخ لا شوي ورک شوي ګاډی یې ورک دی موټر یې ورک دی نو ورشي فلاني نجومي ته ورشي هغه نجومي ته چې ورشي لا ورسېدلی نه کوټې ته چې څنګه ورننه ځان ګاډی هم ورک دی سپین رنګ ګاډی دی بلکل پیدا به شي مسله نشته ده بلکل سپین ګاډی او دا دته چا ویلی چې دا ګاډی ورک دی دی لا ورسېدلی نه دی کوټې ته ورغلی نه دی ملاقات ورسره شوی نه دی دا کس دا خبره کوي دا افسانه نه دا کېږي شوي دي دا داسې کسان شته چې داسې خبرې کوي وروسته د هغې نه بیا د پیسو په مقابل کې پیسې ترېنه اخلي ورته ښایي چې او ستا ګاډی دی فلانی پټ کړی دی فلانی منطقې ته لاړ شه فلانی منطقه کې به ولاړي په فلانی کور کې هماغسې کېږي یا هم بعضې اورېدلي یي چې ماشوم راواخلي چې ګوره تشې دې ورک دي د هغې نوک ورته داسې کړي ورته ګوره او دغسې کوټه ده غټه دروازه یې ده او عینچادر دروازه ده شنه ده او توره ده او ګاډی پکې ولاړ دی داسې دی ده هر شی ګوایي ده دا افسانې نه دي دا شته دي نو خلک چې کله دا شی وګوري یو شی چې په مشاهده باندې انسان وګوري د هغې نه انکار نشي کولی خو چاته چې خدای بصیرت ورکړی وي علم شرعي چاته خدای ورکړي د کرامت تعریف هغې ته معلوم وي هغه په هغه ځای باندې وایي چې دا کار امرون خارق العادات دی دې کې شک نشته خو دوم شرط په دې کې نشته یصدره الله تعالی دا مسله پکې نشته بلکې دا سړی خپله دا کار کوي د ده په لاس کې د چار وخت ورشي دا کار درته وایي چار وخت ورشي هر کس ور راشي په هغه ټیم باندې دا کار ورته خارق العاده کار ورته ښیي نو دا کرامت نه دی دومه خبره چې بیا د انسان د شخصیت ته وګورې چرسی بنګي ګیره خریلې مونځ نه کوي او داس نه کوي دا چې جهاد او دعوت نور فرایض دي دا خو پرېږدله هغه عیني فرایض چې روزانه ټول مسلمانان کوي هغه هم نه کوي نو د دې شروطو نه چې وګوري چې دا شرط نشته پکې دا شرط پکې نشته انسان ته علم الیقین شي چې دا کرامت نه دی نو چې کرامت نه دی بل به او دا څنګه کیږي ورونو هر هغه امر خارق العاده چې صادر شي صادر نه بلکې څوک یې صادر کړي او هغه صادرونکی صالح انسان نه وي بلکې فاسق او فاجر تارک د فریضې وي هغې ته ورونو استدراج ویل کیږي هغې ته څه ویل کیږي استدراج استدراج مهلت ته ویل کیږي الله رب العزت فاسقو خلکو ته مهلت ورکوي تر څو پرې نور هم ګمراه شي نو د الله رب العزت عذاب ورته واجب او ورته فرض شي اوس دا خبره چې هغه فاسق او فاجر دغسې امر خارق العاده کارونه څنګه کولی شي علم الغیب موږ وایو چې عالم الغیب څوک دی الله دی د انسان ته د غیب علم څنګه وشو آیا بل چاته علم الغیب کیږي هیڅ چاته علم الغیب نه کیږي هیڅ چاته علم الغیب نه کېږي د علم الغیب په باره کې دا مهمه مسله ده دا هم واروئ قرآن کې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې دا اعلان کوي لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء نبی علیه السلام په ژبه باندې په قرآن کې دا اعلان کیږي که چیرته نبی علیه السلام که چیرته ما ته د غیب علم وای نو ما ته به هیڅ کله هم ضرر نه ورسېدلی او ما به ځان دپاره ډېر خیر راجمع کړی و نو کله چې علم الغیب نبی علیه السلام ته نشته او په قرآن ثابت دی چې نشته نبی علیه السلام په ژبه دا اعلان کیږي په قرآن کې هغه آیات ته ورځې قیامت تلاوت کیږي چې علم غیب نبی علیه السلام ته نشته نو د نبی علیه السلام نه پورته ولی څوک شته دی د نبی علیه السلام نه پورته کرامت والا څوک را پیدا کېدای شي نبی علیه السلام د دومره قصې ته وګوره که نبی علیه السلام ته معلومات وای علم الغیب وای نبی علیه السلام ته د زکوان قبیلې څو خلک راغلل او ویې ویل چې موږ سره څه قاریان او علما ولېږه چې دعوت و تبلیغ زموږ قبیلې ته وکړي موږ مسلمانېدل غواړو په حقیقت کې هغوی خیانت کول غوښتل نبی علیه السلام اویا کسان ورسره ولېږل ته ووایه چې تا ته پته وي ادنا ملګری ستایي ادنا ملګری دی او یو کس راشي خاین راشي او تا ته پته وي معلومات وي درته چې دا بوزي هلته یې وژني قتل کوي په شهادت یې رسوي تی ورسره لیږې نبی علیه السلام او یا کسان که علم غیب نبی علیه السلام ته وو نو نبی علیه السلام ولا عیاذ بالله یا عیاذ بالله د خپلو صحابه کرام سره خیانت کولو او یا کسه بهترین علما یې ولېږل کله چې هغه منطقې ته رسېږي هغه یې مخکې نه کمین ورته نیولی و، ټول پرې راتاو شول، محاصره یې کړل، یو یو یې قتل کړ، په شهادت باندې یې ورسول. نو علم الغیب نبي علیه السلام ته چې نشته، بل چا ته د کم طرف نه کېږي. دا زموږ عقیده ده، مسلمه عقیده ده، په دې باندې ټول مسلمانان عقیده لرو. خو بل طرف ته چې ګورو د نجومي او د کاهن په نوم باندې دغسې خلک دي چې د غیبو خبرې کوي، ګاډی درته ښایي چې فلانی بولی دی او رښتیا هماغسې شوی نورې خبرې داسې خبرې چې هغه ستا ستا سره یې هغه خبرې ستا د کورنۍ نه څوک نه خبر هغه درته د حال وایي او یقین زموږ دا دی چې دا انسان د نجومي د کاهن عالم الغیب نه دی نو اصل حقیقت څه دی حقیقت ورونو دا دی د نبی علیه السلام په زمانه کې یو مشرک راغی هغه شپون و وزې به یې څرولې کله چې به د شپې کور ته راتلو وزې به یې په غره کې پرېښودلې او بیا به یې په هغه د پرېښودلو نه مخکې به یو غږ وکوو یا لات یا منات په لاتو په مناتو په عزات په بوتانو باندې به یې غږ وکولو چې په تاسو ته یې سپارم غیبي اواز به وشو چې بېغمه شه ترې نو یوه ورځ سهار چې کله واپس راځي په دغه وخت کې یو لیوه ګوري چې یو لیوه د پسه یو بچی یو سیرلی په خوله کې نیولی دی نو د بیا غږ وکولو لات او منا ته چا ته چې سپارلی و چې ما تا ته سپارلی وو او دې کې خیانت وشو یو غیبي اواز وشو اترک یا سرحان غږ وشو سرحان به د هغې شیطان نوم و چې پرېږده لیوه هغه پرېږدي او منډه کړي نو دا مشرک نبی علیه السلام ته راغی او ویل چې ستاسو تاسو خو وایئ چې د لات او منات او عزت هېڅ هم نشي کولی ټوله قصه یې ورته وکوله نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې د روزانه چې غږ درته کوي هغه هم شیطان دی او دا چې لیوه په شکل کې راغی او ستا د رمې نه یو سیرلی په خوله کې ونیو دا هم شیطان و او دا چې بیا غیبي اواز وشو چې پرېږده دا هم شیطان و، دا هر څه د شیطان دی څه په خاطر باندې کوي؟ تر څو پورې ستا عقیده پخه شي د باطل عقیده دی. پرون موږ په درس کې ویلې چې شیاطینو ته جناتو ته الله رب العزت قدرت ورکړی چې په هر صورت کې راتلای شي د لیوه په صورت کې د مار په صورت کې د انسان په صورت کې په هر صورت باندې راتلی شي مګر د نبي علیه السلام په صورت نشي راتلی د دې نه علاوه د هر چا شکل اختیارولی شي نو دا قدرت شیاطینو ته خدای پاک ورکړی دی الله رب العزت ورکړی دی نو الله رب العزت چې چا شیطان ته دا قدرت ورکړی شیطان د انسان د ګمراه کولو په خاطر باندې دا کارونه کولی شي اوس نجومی یا کاهن دا د غیب خبره په کومه طریقه باندې راوباسي دا په یو بل حدیث کې دا یو اوږد حدیث دی په هغې حدیث کې دا بیان شوې ده بلکې په قرآن کریم په آیتونو کې هم دي شهاب شهاب الثاقب په نوم باندې یو ستوری دی او تاسو ټولو به لیدلی کله د شپې چې د شپې کله اسمان ته متوجه شي کله کله یو تیر د غشي په شکل کې یو رڼا وشي او بیا ورکه شي دا شهاب ثاقب دی دا ستوري دی الله رب العزت پیدا کړي دي شیطانان ما مخکې معرض وکړو چې الله قدرت ورکړی دی چې د سترګو پرب کې لرې لرې ځایونو ته رسېدلی شي د بلقیس په قصه کې د سلیمان علیه السلام او بلقیس قصه په قرآن کې چې ذکر ده په سوره نمل کې چې هدهد لاړو هدهد پېژنې هدهد وایي هدهد کوم هغه چې ده مرغه چې دی هدهد لاړو ورک شو موسی سلیمان علیه السلام تعالی رب العزت د ټول پرندګان چې څومره دي مرغان دا ټول دغه ته مسخر کړي وو پوښتنه یې وکوله چې څه شو کله چې هغه راغی وایي زه یو داسې ځای ته رسېدلی وم چې هلته بادشاهي ده یوه ښځه ده بادشاهي کوي ډېر عظیم تخت دی نو سلیمان علیه السلام حکم ورته وکولو سلیمان علیه السلام وویلې سلیمان علیه السلام ته الله تبارک تعالی جنات هم مسخر کړي وو چې که دا خبره رښتیا یي ورشئ د هغې تخت راوړئ خو د هغې تخت به څوک راوړي نو په دې کې یو جن ورته ویلې چې سلیمان علیه السلام چې زه راوړم په څومره وخت کې راوړې هغه زه په دومره وخت کې درته راوړم چې ته خپل ځای نه څو جګېږې او بېرته کېنې ما به درته رسولی فقال عفریت من الجن یو جن چې عفریت یې نوم و او هغې ته الله رب العزت ډېر قدرت ورکړی و علم یې ورکړی و هغې ویلې چې دا خو ډېر وخت دی چې ته څو جګېږې او بیا کېنې دا ډېر وخت دی زه درته په دومره وخت کې رارسم چې دا سترګې رپ کړئ، سترګې رپ، سترګې د ربو په ما به دلته در صحیح کړي. هماغه وشول، یو عظیم شان تخت د سترګو په رپ کې په څو سوه کیلومترې فاصلې نه فاصلې نه سلیمان علیه السلام ته یو جن راورسولو. نو جنات ته الله تبارک وتعالی دومره قدرت ورکړی دی. دغه جنات اسمانونو ته رپته خیږي. په حدیث شریف کې راځي کله چې الله رب العزت کومه فیصله کوي د الله د خپل حکمت مطابق هغه فیصلې په اسمانونو کې اعلانوي کله چې اعلان کړي ملایکې نورې هم وډاري شي ملایکې نور هم نور هم د الله رب العزت په قدرت باندې نور هم سجدریز شي نو الله رب العزت یو فیصله کوونکی چې زه فلان ځای باندې زلزله راولم دا خبر الله رب العزت د آسمان کائنات ته اعلان کړي د عرش ملایکې اوم اسمان ته راورسي د اوم شپږم او داسې راځي د خبر کله چې ملایکې دغه آسمان ته د دنیا د آسمان ته راځي د او دا خبره دوی ته را رسوي نو شیطانان څه کوي شیطانان ځي شیطانان ځي په قران کریم کې آیات دی دا ځي دوی څه کوي نو سوره جن تاسو وای په سوره جن کې کله چې قران کریم اول را نازل شو نو جنات پوه شو چې څه قصه شوې ده بیا په قران کې الله رب العزت د دوی هغه قصه چې دوی خپل کې یو بل سره کوي چې مخکې به موږ تلو کنه نستمع څنګه دی آیات قاری صاحب څه راځي شهاب رصد راځي داسې یو شهاب د هغه ستوری اور والا ستوری هغه موږ په مرصد او په کمین کې ګورو چې کله هم موږ ورځو نو موږ په هغې باندې ویشتل کیږو نو هغوی ته پته ولګېده چې الله چې څه نوی هغه وخت کې قرآن نوی رانازل شوی و نو قسم یې د دې خبره دا و شاهد دا و چې شیطانانو ته الله دا قدرت ورکړی چې د ځمکې د اسمان چې دی دې پورې ځي هلته غوږ نیسي او بیا شهاب رصد هغه وهي شهاب نو یې وهي هغه ستوری وهي سوځوي یې کله کله د شهاب نه هغه بچ شي او هغه یوه خبره الا من استرقه مګر دا چې بعض شیطانان یو خبره راپټه کی روایل وي دا خبره چې کله راوړي خبره لا دنیا ته نه ده رارسېدلې دا خبره شیطانان راوړي شیطانان بیا چا ته راوړي کاهن ته یې راوړي کاهن هغه نجومي ته چې په د ځمکه باندې ناست دی هغه کاهن ته یې ور وړي او هغه کاهن ته وایي چې داسې کار به کېږي. صحیح شو؟ نو هغه بیا خلکو ته ووایي بعضې غټ غټ پیشګویانې کېږي کله غلطې راوځي کله صحیح راوځي چې په دومره کال کې به داسې کار کېږي نو دا هغه نجومیان دي چې دا خبرې کوي حدیث شریف کې راځي کله چې نجومي کله چې شیطان دا خبره واروي بیا د نجومي ته راوړي دغه نجومیان د هغې سره سل خبرې نورې دروغ یو ځای کړي او بیا خلکو ته بیانوي نو دا چې یو کس د نجومي په نوم یا د کاهن په نوم باندې په دې دنیا کې د غیب خبرې کوي دا په حقیقت کې غیب نه دي بلکې ما تحت الاسباب دي دا خبرونه ورته څوک راوړي شیطان او جنات ورته راوړي جن چې سلیمان علیه السلام ته د دومره لرې ځای نه دومره عظیم شان تخت د سترګې په رب کې راوړي هغه شیطانان د دې د دې نجومي سره د دې کاهن سره یې دې ته مسخر شوي د دې مسخر کېدو هم طریقه د علماو بیان کړې څنګه سقیل کې کاهن او ساحر ته تر هغه وخته پورې جن نه مسخر کېږي تر څو پورې چې جن صریح کفر تر څو پورې چې کاهن صریح کفر ونه کوي شرک وکوي شیطان ورته چې ماته سجده وکوه سجده ورباندې وکوي بیا یې یو څه وخت او څلوېښت ورځې پنځوس ورځې مردار ساتي چې نه غسل کوي حتی تر دې پورې چې مرداري حتی تر دې پورې بعضې کاهنان په دې اوس زمانه کې بعضې کاهنانو ساحرانو توبه ویستلې ده مسلمان شوي دي هغوی خپلې قصې کوي چې موږ دغه وخته پورې شیطان موږ ته دا هم ویلي جنات چې په قرآن باندې استنجا ووهه بیا دا هم کړي دي په قرآن باندې په قرآن باندې ورتګ کول او په قرآن په پښو لاندې کول هغه اخري حد د کفر شرک ته چې ورسېږي د هغې نه وروسته هغې نه کاهن جوړ شي کله چې کاهن جوړ شي بس شیطانان ځان ورته مسخر کړي چې اوس وایه څه حکم دی بیا نو که د یو کس د انسان ګاډی ورک چې هلته ور روان وي په خپلو کې قصې کوي جنات په هر ځای کې دي په دې لاره کې د ده د کور په دې کوڅه کې شیطانان دي او یو بل ته ملګري ته وایي چې نه انشاءالله دا ډېر زورور چای دی ډېر زورور ولي دی ګاډی به انشاءالله را پیدا کېږي شیطان مخکې نه ورشي چې ګاډی ورک دی ته ورغلی نه یې هغه درته ګاډی دی ورک دی نو سړی چې دا خو ډېر رسېدلی سړی دی د الله سخت ولي دی دا بزرګ دی دا بزرګ بزرګ نه دی غټ شیطان دی دا شیطان ورته خبر راوړي بل هغه شیطان چې د بلقیس تخت په دومره یا هغه جن چې د بلقیس دومره ستر تخت په دومره وخت کې را رسولی شي هغه جن چې د نجومي سره دی هغه په یوه په یوه منټ کې امریکا پورې هم رسېدلی شي د سترګو په رب کې رسېدلی شي هغه دا چې ته باړې پورې یا یو ولایت او یا دوه ولسوالۍ هغه طرف ته تا ګاډه یي هغې ځای پورې تګ او هغه را معلومولو بیا ده ته ویل دا هغه ته هېڅ کار نه دی نو هغه یې ورته راوړي دا یې ورته ښایي نو نجومی په دې طریقه باندې دا کار کوي دا عالم الغیب نه دی بلکې دا استدراج دی چې الله رب العزت د نجومی ته ورکړی دی دا نجومی نور هم د ګمراهۍ طرف ته الله رب العزت کشکاږي کشکاږي او هغه خلک چې د ده پیروان دي د هغې د خلکو دپاره استدراج دی دا په مسله باندې پوه شو نو هر هغه کار چې خارق العادم ولیدو په هغې کې دغه درې خبرې ګورئ چې هغه سړی دا ول خارق العادت دی او که نه دی لکه یو چا قاري صاحب پرون خبره وکوله چې فلانه په فلاني ځای کې ولید چې قتل بیا بازار کې مالته و نو چې ته بازار ته ورسېده خو دا هم ورسېده دې کې څه خبره ده ته په ګاډي کې لاړې کېدای شي دی په یو بل ګاډي کې درپسې راسور شوی دا خارق اول به دا ګوري چې خارق العادات دی او که نه دومه خبره چې دا صادریږي که دا یې خپله صادروي هر هغه کار چې درته وایي درته ووایم لکه قاري صاحب پرون خبره وکوله چې وایي درته وایم چې ته په اتاق کې څو کسان یې نو دا د کرامت نه دی کرامت د ولي په لاس کې نه وي هغه صادرېږي انسان د کله خبره کوي د خبرو خبره کې د خولې نه یو یو خبره یې د خولې نه ووځي دا یې خپله نه شي کولی چې چا ته یې درته وښایم ګوره مه مې کار کوي ولا ځای دې ښایم دا کرامت نه دی ځکه چې کرامت د ولی په لاس کې نه وي درېیمه خبره د چا نه چې صادر شي هغه ته ته وګوره یو کس فرض مونځ نه کوي یا چرسی دی یا په سنتو باندې سره برابر نه دی یا فرض جهاد نه کوي دغسې خبرې کوي نو دا انسان د الله ولی نه دی او دا کار چې د ده نه صادرېږي دا کار کرامت نه دی بلکې دا استدراج دی او دا کار چې د چا نه صادرېږي دا د الله ولی نه دی بلکې دا فاسق او فاجر انسان دی چې یا ساحر دی یا کاهن دی د شیطانانو ورسره رابطه ده د شیطانانو په وجه باندې هغه بعضې خبرې چې په ظاهره کې خلکو ته غیب ښکاریږي خو هغه غیب نه وي بلکې ما تحت الاسباب شیطانان جنات ورسره یي جنات ورسره دا کار کوي همدغسې نجومیان یا همدغسې بعضې خلک ساحران کوډګر یا تعویزګر خلک چې بعضې خلک ډېر داسې زیارتونه دي خلکو به لیدلي یا به یې قصې اورېدلي سړی وایي په کټ کې ور فلانی زیارت وایي ډېر زورور زیارت دی څنګه زورور دی فلانی وایي په کټ کې ور وړ د هغې مخې په خپلو پښو باندې را روانو کټ هم په خپل اوږه راخیستی و دا کېدای شي د دې نه وچ انکار مه کوئ کېدای شي دا کار شوی خو دا کار څنګه کېږي شیطانان دي جنات دي الله رب العزت دا قدرت ورته ورکړی چې په انسان کې داخل شي انسان کې داخل دی دا یو طرف فلج دی د سره کار نشي کولای د سره پتلای نشي لاس کورولای نشي د څه په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې دی په دې باطله عقیده کې نور هم قوي کیږي په ډاکټرانو باندې ګرځي نه کیږي ذکر اذکار دای نه وایي څوک ورته وایي چې فلانی زیارت ډېر زورور دی فلانی زیارت ته چې ورشي یو دوه طوافه ترې راوکوي کفر یې وکولو شرک یې وکولو یا سجده وکوي یا یو بل بدعت وکوي حرام کار وکړي شیطان یې د بدن نه ووځي چې ووځي بس لاس کار شروع کړي نو بیا یې نورم د باطله عقیده نورم پخه شي فلهذا دغسې کارونه بدعات او شرکیات او یا نورې خبرې قصې چې آروئ وچ انکار مه کوئ ځکه که یو کس ته ووایې چې نه نه دا د سره امکان نه لري او هغې په خپلو سترګو د کار کتلی یي هغه ستا په سماع باندې یقین نه لري دا د انسان فطرت دی چې مشاهده باندې هغه هغه قناعت بخش د هغې دپاره فلهذا بصیرت علمي ورته پیدا کړئ په علمي دلایلو باندې د بدعاتو او د شرکیاتو رد وکوئ الله دې وکړي چې دغه مسله صحیح طور باندې بیان شوي او پرې پوه شوي پوه شوي انشاءالله دا مهمه مسله ده دا مسله دی زموږ د دې دورې مسله نه وه د بل د عقایدو د مسایلو وه خو پرون چون ذکر شوی وه د دې په خاطر باندې بیان هم ضروري وګڼلو الله رب العزت عمل کولو توفیق ورته ورکړي په دې اړوند که څه طالبا د حدیث به انشاءالله ریاض صالحین هم را ذکر کړی وي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما جاء به محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې نجومي ته ورغوي کاهن ته ورغوي او بیا یې د هغه په خبرو باندې یقین وکولو نو بېشکه هغه په هغه دین باندې کافر شو کوم دین چې محمد صلی الله علیه وسلم راوړی دی نو دا خبره نجومی ته ورتلګ حرام دی د نجومی په خبرو باندې عمل کول تصدیق کول د هغې دا کار شرک دی انسان په کافر کیږي په دې باندې چې ته ورشې او هغه درته ووایي چې ستا ګاډی فلاني ځای کې دی یا فلان ځای کې دی دینوک ته ګوره ماشومان راولي تا په عمل وکولو نو په حقیقت کې تا شرک وکولو ولې د شرک وکولو ځکه چې تا دې انسان ته په دې قایل شې چې دا انسان عالم الغیب دی او د غیب خبرې چې وکولې دا یې درست وکولې او بل حدیث شریف دی صریح حدیث شریف دی چې څوک ورغلل په خبرو باندې عمل وکړو مشرک شو او چې څوک ورغلل خبرې ونه بل حدیث شریف کې من اتا عرافا څوک چې فالبین ته ورغی فالبین ورته ویلي په پار ځای کې شته دي د خلکو تالې ګوري ورته راکړه د لاسې داسې ورته ګوري دومره دوه د ښځې نصیب دی او که د یوه ښځه نصیب ده که به دا مړه شي که به د زوی داسې شي که به پنتونی وي سړي ته صرف ګوري د انسان روحیاتو ته که په انتونای وې په امتحان کې به ناکام شې په امتحان کې به اول نمره شې دا قصې نو نبی علیه السلام وایي چې څوک دې عراف ته ورغلل او لاس یې ورته وښودلو او هغه ورته خبرې وکولې دی په خبرو تصدیق ونه کولو صرف د ورتګ څلوېښت شپې د دې انسان مونځ نه قبلېږي که یې عمل پرې وکولو چې هغه څه وایي نو نبی علیه السلام وایي چې هغه مشرک شو کفر یې وکولو په هغه دین باندې کوم دین چې ما له ځان سره راوړی دی فلهذا د شیاطینو د ساحرانو مدد اخیستل هغه د شخصي منافعو دپاره وي که د اسلام په خاطر باندې مثلا اوس یو کس ورشي جن کولی شي چې دا ډرون راکوزه کړي ورشي پرې کینې او سلامت یې درته مخې ته دلته وغورځوي اوس یو نجومي دی سړی یو نجومي ته ورشي چې جنات چې تا سره دي یا ما ته دا جواز نه لري په اسلام کې په اسلام کې جواز نه لري په اسلام کې جن مدد د جن اخیستل په هغه صورت کې جواز لري چې جن په خپله خوښه باندې طائعا تا ته راشي تا سره رابطه ونیسي تا ته وایي چې ما ته که څه خدمت دي درته کولی شم نه دا چې تا هغه غلام کړې د بعض اورادو په وجه باندې او هغه اوراد انسان شیطان د یو مسلمان یا د صالح سړي غلام نشي کېدای د هغې ته مسخر کېدای نشي رابطه ورسره ساتلی شي ملګری کېدای شي خو ورته مسخر کېدای نشي شیاطین جنات مسخر کېدلو لپاره بعضو شرکي اوراد دي، منترونه دي چې د هغې په وجه باندې هغه ورته مسخر کېږي او هغه اوراد ټول شرکیات دي چې چې ودې کول مشرک شوې، کافر شوې وروسته د هغې نه او دا چې کېدای شي د ډېرو خلکو سره په تاریخ کې بعضو په سوانح علماوو لیکلي دي چې ډېر داسې جنات دي چې د خلکو شاګردان پاتې شوي دي خو هغه په هغې باندې هېڅ هغه نه لري هېڅ برلاسي پرې نه لري چې ته به خامخا دا کار ماته کوې. والله اعلم بالصواب بیا دغه تعویذونه سی باسي ولې خلک ورته تعویذ ورته باسي دم په جناتو په ذریعہ باندې وباسي یوا درود یا دم د چاغې ته رقا وایي یا رقیه ورته وایي رقیه دا په اسلام کې جواز لري نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې اعرضو علی تمائمکم ای خلکو ما باندې تاسو عرضه کوي ماته یې راوښیئ خپل تعویزونه راوښیئ خپل دمونه راوښیئ چې تاسو څه وایئ کله چې مریضان شئ یا بل څه مصیبت نو هر سړي چې به خپل دم او درود چې ورته ښودلو نبي علیه السلام به بعضې منع کول چې دا مه کوه ځکه شرکیات به وکړې بعضو به یې اقرار کولو چې دا درست په اسلام کې دا بله مسله ده دا مثلا د تعویز مسله ده دا مهمه مسله ده تعویز یو تعویز دی یا تمیمه ده او یو الفاظ ویل دم دی دم بلا خلاف هر هغه دم چې د قرآن آیات وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسنون اسکار وي مأثور اسکار وي په دې باندې علاج کول نه صرف جواز لري بلکې سنت طریقه ده چې انسان انسان دا طریقه اختیار کړي په سر دې درد شو د قرآن کریم آیتونه ووایه چوف یې کړه نبی علیه السلام بلکې کېدای شي په دې کتابچه کې تاسو سره یي د دم د دم په خاطر باندې څوک دمول په کوم ځای باندې درد دی په هغه ځای باندې لاس کېده بیا اووه ځلې دغه دعا ووایه هغه دعا هم دلته شته ده بسم الله نه یې شروع کړه اووه ځلې ووایه په ځان باندې چوپ کړه نبی علیه السلام دا کار خپله کړی دی په نورو باندې کړی عایشې رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام دم کړی دی نو دم کول چې شرعي نصوصو باندې یا د قرآن آیات یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث باندې ثابت شوی ذکر او دعایي دا داسې دم کول دا نه صرف دا دی چې جواز لري بلکې سنت طریقه ده چې انسان یې وکوي حتی علما وایي چې کله یو انسان مریض شي مخکې له دې چې په اسبابو باندې اسباب راونیسي یعنې ډاکټر ته لاړ شي حکیم طبیب ته لاړ شي باید اول مسنونه طریقه وکوي اسکار په ځان باندې ووایي په ځان باندې چوف کړي چېرته چې درد یې وروسته دغې نه د بیا وسایلو نه کار اخلي ورته جواز لري نو درود بل په دم په اتفاق سره جایز دی د علماو خو شرط کې څه شی دی چې څه شی وي د دم به د څه شي نه وایي یا به د قرآن کریم آیات یا به څه یا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت غیر لدینا کنه قرآن آیاتی او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه یا سنت الفاظ بلکې عربي الفاظ نور داسې شیان نو هغه دم هغه دم هم جواز نه لري کېدای شي حرام وي او کېدای شي که شرکیات پکې استغاثه بغیر الله پکې بالکل شرک ته شرک درجې ته ورسېږي دوم شورونو تمیمه یا تعویز اصل کې تمیمه د تمیمه ذکر ورته راغلی دی قرآن کې په حدیث شریف کې تعویز یا تمیمه هر هغه شي ته ویل کېږي کوم شی چې د خیر او برکت د جلب کولو لپاره معلق کیږي، ځوړندول کیږي. یا خلک خیر غواړي یا خلک شر دفع کول غواړي. مثلا د وړو په په غاړه کې اوره چې د څه لپاره وایي دا د نظر لپاره دی چې شر دفع شي. نوی کور جوړ کړي یو شی را ځوړند کړي. بعضې خلک یا باغونو کې وګورئ د هغه د هغه جمجمه یې پیدا کړې کوپړۍ پیدا کړي د انسان د حیواناتو د د غوايا یا د چی حتی بعضې د انسانانو پیدا کړي هغه په دغه کې لکه کړي په باغ کې لکه کړي چې نظر ورته ونه لګي ځکه بد شي ته چې څنګه وګورې سړی نورم وډر شي په ځای دی چې ورته تعجب شي سړی نور یا یې تورې ټوټې را ځوړندې کړي نوی ګاډی واخلي تورې ټوټې دلته هم را ځوړند کړي دلته یا د یا یې بوټ پسې ځوړند کړي یا یې د چشي لکۍ پسې ځوړنده کړي د دې په خاطر باندې وایي چې بد نظر نه بچ شي نو دا تمیمه ده هر هغه شی چې د خیر او برکت لپاره راځوړندول کیږي هغه ته تمیمه ویل کیږي تمیمه په اسلام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلق بشیء فقد وکل الیه چا چې یو شی د خیر او برکت لپاره راځوړند کړو نو الله رب العزت ورته دغه شی هغه شي ته یې وسپارلو یعنې الله رب العزت خپل خپل لاس ترې لرې کړو تا مثلا لکۍ دې راځوړنده کړه د ګیدړې لکۍ دې راځوړنده کړه چې کور مې نظر نه شي دا ټول کور دې د ګیدړې د لکۍ ته وسپارل شو د ګیدړې لکۍ بیا څه شرط نه دفع کولی شي نشي څه دفع کولی ماشوم په غاړه کې دی یو تور ټوټه واچوله بنځی دی واچوله مرۍ دې پکې واچولی د دې په خاطر باندې چې دا زمرود دي دا فلان دي دا شی دي او دا په دې په وجه بیا سړی په نظره کېږي نه یا جن ورته څه نه ویل کېږي نبي علیه السلام وایي چې ستا دا بچی همدغه مریو ته همدې تار ته وسپارل شو په بل حدیث شریف کې وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من من تعلق تمیمه فقد اشرک چا چې تمیمه را ځوړنده کړله فقد اشرک بېشک هغې شرک وکولو دا شرک دی ځکه استغاثه بغیر الله ده دا خیر و مدد غوښتل دا د چا نه جواز لري د یو الله نه ته د چی نه غواړې د تورو ټوټې نه یې غواړې یا د حیوان د جمجمې نه یې غواړې نو دا یقینا شرک دی نو دا جواز نه لري په تعویزونو کې یو تعویز علماو جواز ورکړی دی هغه جواز هم اتفاقی جواز نه دی جواز یې ورکړی دی خو څلور شرطونه یې پکې بیان کړي دي اول دا چې تعویز کې چې څه لیکل شوي هغه به قرآن او یا به څه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره دعا وي دا یو شرط دوم شرط چې دا به په الفاظو صحیحه باندې لیکل شوي په عربي الفاظو باندې به لیکل شوي مفهوم الفاظ به وي داسې نه چې په هغه کې چارخانې جوړې شوي په یو کې پنځلس او شپاړس او دلته اتلس او دلته نولس او دلته شل او دلته دا الفاظ دا څه معنا لري بلکې الفاظ د قرآن به لیکل شوي الفاظ د حدیث به لیکل شوي په فصیحه عربي ژبه باندې دا بل شرط دی دریم شرط دا دی چې څوک چې دا تعویز چاته ورکول کیږي یا ځوړندول کیږي که هغه د انسان په غاړه کې یا که په کور په کم ځای کې انسان ته ور ځوړندول کیږي هغه به د دې حفاظت کوي ځکه هغه بدرو ته ځي هغه کنراب طرف ته ځي هغه بدو ځایونو طرف ته ځي نو دا به د هغې حفاظت کولی شي بله خبره دا ده چې تعویز به داسې چاته ورکول کیږي چې کم کس خپله قرآن نشي ویلی اسکار نشي ویلی څوک چې دا ویلی شي مثلا ماشوم دی یا امی مطلق دی بلکل یې نشي ویلی نه حفظ کولی شي نه ویلی شي نو کم کس چې خپله قرآن ویلی شي هغې ته د تعویز جواز نشته دی بلکې هغې ته چې څوک هم د خیر و برکت لپاره د علاج لپاره څه ورکوي دا دعا مسنونه دعا د ورته ولیکي د قرآن آیت ورته ولیکي چې دا وایه په ځان باندې چوف کوه په خبره باندې پوه شو خو بیا هم د دغه څلورو شروطو سره سره هم دا د امت د علماو اتفاق په دې نه دی بعضې علما بیا هم وایي چې د ټولو شروطو سره سره بهتره ده چې ونه شي ولې ځکه وایي چې نبی علیه السلام بهترین برکت او خیر په کار کوي چې نبی علیه السلام کړی نبی علیه السلام خپله تعویز نه دی کړی بلکې خپله به یې اذکار ویلی نو په ځای د دې چې هغه څه چې په دې په دې ورقه کې لیکل کیږي د تعویز په شکل په کار ده چې هغه انسان خپله ووایي چې وی وایي دوه خیرونه دي پکې یو خو دا دی چې د قرآن او د سنتو په سنت د ځان دپاره د ځان دپاره دی د برکت سبب وګرځولو وسیله دی وګرځوله دومه خبر دا ده چې د نبي علیه السلام د سنت مطابق دا کار وشو ځکه نبي علیه السلام دا کار خپله کړی خو تعویز یې نه دی ځوړندولی تعویز صرف د یو صحابي نه روایت دی چې یو صحابي به د خپل اولاد په غاړه کې ځوړندولو او په هغې باندې به یو مسنونه دعا ده چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم هغه به پرې لیکل شوې وه خو د هغې جواب بعضې علماو دا ویلی چې دې په خاطر باندې چې هغه وړ ماشومان و نه شوی لوستلی بعضې علما دا تاویل کوي چې هغې دې په خاطر باندې چې همیشه د دوی په غاړه کې او هر وخت ورته ګوري چې واړه دي چې حفظ کوي والله اعلم افراط او تفریط نه دي کول پکار د کوم شي جواز چې بعضو علماو ورکړی بعضو نه ورکړی نو دا مسله ته بیا مسله اختلافي ویل کېږي په اختلافي مسله کې د چا سره سر تنبه کول دا جواز نه لري د امت اسلامي په زرهاوو داسې علما دي چې هغې جواز د تعویز ورکړی دی خو په کومو شروطو باندې په دې څلورو شروطو باندې چې د قرآن کریم آیات به یا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مسنون اذکاري دریم شرط دا دی چې هغه په کومه ژبه باندې په عربي ژبه اپ واضحه نه دا چې په عددونو په اوجدي الفاظو باندې لیکلي څلورم شرط دا دی چې د دې تعویز چون چې د قرآن الفاظ یا د الله الفاظ د الله تبارک وتعالی اسما پکې د دې حفاظت په انسان باندې فرض دی لازم دی نو د دې به بیا حفاظت هم کوي دا څلور شروع دا څلور شروع چې په کوم تعویز کې راغلل موږ تاسو د ځان دپاره دا وایو چې موږ تاسو سره د دې هم نه اخلو نه کوو خو که څوک کوي په هغې باندې به تنقید نه کوې انتقاد به نه کوې ځکه چې علماو علماو په دې شروطو باندې هغه ورکړی دی جواز ورکړی دی خو که دغه څلور شرطونه پکې نه وي یو سړی دغسې تعویز کوي یا بعضې تعویزونه ما کتلی دي پکې لیکلي وي یا بدروح یا بدروح یا بدروح یا بدروح نه پوهېم بدروح یې څوک دی دا د چا نوم دی یا یې د بعضې یا میکایل یا اسرافیل یا جبرایل دا ټول شرکونه دي حتی چې یا چې یا رسول الله دی وویلې د هغې نه مدد غواړې دا هم شرک دی نو د میکایل نه د اسرافیل نه بدروح دا خبر څوک دی کم جن نوم دی که څه بله نو د جناتو نومونه لیکل یا د غیر الله نوم لیکل بیا په منادا باندې د ټول ناجایزه دي یا انسان دغسې بعضو خلک دا د افجدي نظام والله حالان د کم طرف نه را شروع شوی دی چې د قرآن کریم آیتونه یې په شفر باندې لیکلي دي او د قرآن الفاظ لرې شي هماغه شی مثلا په پښتو کې په پښتو کې دې ته بیا قرآن نه ویل کېږي دې ته بیا قرآن نه ویل کېږي که د دې نه چا انکار وکړ هغه کافر نه یعنې د قرآن احکام پرې نه صادر نه صادرېږي ورباندې نو چې نه صادرېږي ته د قرآن کریم آیتونه چې عادت ته یې وغواړی چې غیر مفهوم یي هغه خو بلکل بیا قرآن نه دی نو چې قرآن نه شو په هغه کې بیا خیر و برکت نه وي په دې مسله باندې پوه شو که پوه نه شوئ اباد دې مو اوسه بعضې خلک دې وایي بیا خو څادر اچولی بیا څادر ټاکوي د تعویذ ستوري دې ما باندې کوډې څه ویستي ده کوډې کوډې کول هم شته د کوډې تاثیر هم حق دی دا په قرآن باندې ثابت دی سوره بقره په اول په اول آیتونو کې په اول سپاره کې د بابل او د هاروت او د ماروت بابل ښار کې د هاروت او د ماروت په نوم باندې دوه ملایکې چې وی هغه راغلې وې د خاطر چې خلک په فتنه کې واچي خلکو ته به یې سحر ورښودلو صحیح شو نو خلکو ته به یې سحر وښودلو هغه داسې سحر و چې د ښځو د میړو تر منځ به یې یو بل سره جدا یو بل جدا کول سره نو د دې آیت نه ثابتېږي چې سحر تاثیر لري خو سحر کول جواز نه لري حرام دی کفر دی سحر چې څوک یې کوي په دې آیت کې دا ثابته ده چې وما کفر سلیمان سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی یعنې سحر یې نه دی کړی نو دې نه معلومېږي چې د سحر کفر دی الله ورته کفر ویلی دی نو سحر کیږي بیا سحر تاثیر هم لري بیا ساحران څه کار کوي د ساحرانو کار دا دی کله چې سحر وکوي موږ ته په قرآن کې سوره فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد هغه چې کله منتر وایي شرکی الفاظ وایي چې په چا باندې سحر کوي بیا هغه څنګه کوي هغې ته غوټې ورکوي عقد ورکوي غوټې بیا چوف پرې ورکوي بیا غوټه ورکوي نو دا غوټې سحري غوټې په نبي علیه السلام باندې سحر شوی و شپږ میاشتې نبي علیه السلام مریض و شپږ میاشتې وروسته هیڅ لا شپه هغه وخت کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دغه آیتونه نه را نازل شوي د معوذات وروسته را نازل شول بیا دا د سحر د سحر او د نفسات فی العقد د علاج شو ده معاوضات ورته ځکه معاوضات نوم یې معاوضات ورکړی دی نو په نبی علیه السلام باندې سحر شوی و آخر یوه ورځ دوه ملایکې راغلې یوه یو سر ته ودرېده یوه بل سر ته خپلو کې سره مکالمه وکوله چې په دې کس باندې څه شوي دي نو یو ملایکه بل ته وایي نبی علیه السلام دار څاروي چې په دې باندې فلانی یرحمکم الله فلانی یهودي په ده باندې سحر کړی دی او هغه سحر د سحر عقد غوټې چې دي هغه فلان څاه کې دننه تتیګه لاندې ایښي دي نو نبی علیه السلام پوه شو نبی علیه السلام چې کله راجیګ شو بیا یو صحابي راوغوښتلو هغه صحابي ته یې وویلې چې ته لاړ شه هغه راوباسه صحابي لاړو ما کوی ته ورکوس شو او د دوو تیږو ترمنځ یې چې کوم عقد ایښي و هغه